نه درکم د دې دین پړې چې دا په تو تړې او محفوظ ته ولنه نو یو څو کارونه ورکو دل یو پای کې داو چې علیک بمجالس الذکر پکار د تعالی چې هغه مجلسونه کې کینا کم کی چی د الله سبحانه و تعالی ذکر کی داغه تذکری به کی دی کی کینا نو دی مجالس سبستا دین محفوظ شي استاد بسنه تجربه شي چې سړی د وعظ او د نصیحت او د تذکیر په مجلسونو کې کینی نو ډیر خو خبرو ته متوجي شي کډیر نه کمه ده نشي نه له گزاره خو شي توجه پیدا شي نو په دې نیت باندې سره تاسو د ستړیوال نه او زمونږ د کارونه دا مجلسونه مونږ لګ لګ په هفته کې او کرد نیم منعقد کوو خپل پیدم پکې غرض دا چې موږ ته نور اوریدونکو ته پیدا وشي د ایمان محفوظ شي خې خبره ته متوجي شي وذکر فإن الذکرات تنفع المؤمنین د ایمان والا فائدہ ورک نو دا خبره موږ شروع کړې و چې د ایمان خستونه ده شجره طیبه ده او دا ډېر خپل خپل څنګه دي مزیدار مزیدار میوي پکې دي ګلونه خوشبيان پکې دي راځي چې دا خوشبيان او ګلونه او میوي د دې ونی معلوم او په دې خپل نفس کې داغي کوشش وکړو چې موږ تاسو نه میوهدار ونه جوړ شي خوشبوي ونه چې دا دغه ونی د لاندې کې ناستل سیله به مزه ور کوي هغه ته قتل خوان کوي او په علاقه کې چې ولاړ علاقه په آباد وي چې داونه کله ویل شي ختم شي نو لاقم به بدرنګ شي او د ډیر خیر نه خلق محروم شي نو مؤمن چې دام د قشانه مزیدار او خپل ونه ده نو د ایمان ډیره څنګه وي څه لاندې نه وي څه بر نه وي چې قران او حدیث کې راغلي دي یو څو داینه مخکې مون ذکر کړي تقریبا اته دا نه مخکې ذکر شو او په دې آیت کې دامه چې کومول صدیق او پنځه الله بیان کړی ډیری بیان کې لسه بیان کړی خدا پنځه قائد دی بګي فرمایله سلبر ردانی کې نه دا چې سره مشرق مغرب ته مخواړی لکه يهودي چاړی هغه وای موږ نه کانه موږ بیت الشرق بیت الله هم تمنځ کوو الله دا غني کمال نه دی بلکې دا بدعت ولكن البر نیکی دا ده چې سړی ځان نیکو کار نیکمل جوړول غواړي نو په دې آیت د عمل وکي نیکی دا ده چې من امن بالله یو سړی الله باندې ایمان راوړي دا غزه کې ایمان بالله وي تصدیق رب العالمین باندې خپل رب هغه پرشته باندې ومني دا اصل کې د نیکی بنیاد او اساس دی ول یوم الاخره پر ورځ د اخرت ایمان راوړي دا او درم ول کتاب کتابونه د الله باندې ایمان راوړي او ملائکه باندې ایمان راوړي او نبیین او پیغمبرانو باندې دغه سره بیمار دی لګي بارو بس او بوله ورکې لګي مخ باندې ترګه بوا شي به کی اجي تاسو نور دی خوا ګور ان شاء الله نو دا پنځه خبر الله تعالی بیان کړی ایمان په الله ایمان پر ورځ د آخرت ایمان په ملائکه د الله په انبیاو په کتابونو د الله په دې باندې چې سړی ایمان راوړي نو دا نه کمال دی او یو پنځیب کې عمل به بیان کړی دی چې دا اعمال په دې شعب ایمان کې رسته راځي د ایمان د شعبو کې دا راځي دا په حدیث د جبرئیل کې ذکر شوی دی جبرئیل علیہ السلام راغی دی او عربي په شکل تپوسه وکړ یا رسول الله یا محمد الاولی به بل واد کې یا رسول الله استعمال کړه دا ایمان څه توای وان تؤمن بالله ایمان دې توای چې الله باندې تصدیق کول وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره و شره ایمان دې ته وایي چې الله مني ملائکه مني کتابونه مني رسولان د الله مني ورځ د آخرت مني او تقدیر چې کې خیر او شر ټول سره الله لیکلي دې ته ایمان ویل کېږي کدا کارونه ستا په زړه کې پاغي یقین موجود او تصدیق کو چې او دا رښتیا دي تصدیق معنی مخکې موږ وخت کړی او تصدیق څه ته وایي د رښتیا او نسبت کول د خبرو ته چې دا خبري رښتیا دي صدق څه ته وایي مطابقه الخبر للواقع چې دا خبره د واقع برابر ده او خارج کم ده څه ده الله موجود داغه ملائک شتا انبیاء را لګل شویو کتابونه موجودو اوس داغه نه یو کتاب چې قران دی ورځ د آخرت حق ده تقدیر الله لیکل دی د ټولو خبرو باندې یقین ساتل دا د ایمان اساسي او بنیادی عقیده دي دا یو عقیده چې چا کې نه و د دا د ونی جرلی اپر کړه شي دي دا شنونه جوړې دي نه شي دا باسه وچ لرګي هغه ته ونه نه ویل کی دا به مسلمان نه په دې عقیدو کې جوا کې د چا کې نه و د سنه هم عقیده غدا مرګري کا چې الایمان بسؤال الملکین فی القبر دم د ایمان بل یوم الاخر سره لګیږي خو لیکنه حدیثو کې بیل ذکر ده په دې بسره یقین لري چې سره دې قبر ته لاړ شي مړ شي نو په دې کې ملائکه الله را لېږي دوه ملائک او د انسان نه سوال جواب کوي دا قبر چې د موږ تاسو تخکاری ده اشه خاور نه ده دلته لاندې یا جنت ده یا اور ده په دغه ځای کې یا نعمتونه دي او یا عذابونه دي مستریح او مستراح منه مړی وش نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا بیا مستریح یا مستراح منه وي چا ویل یا رسول الله دې څه مطلب مستریح مستراح منه وي مستریح دې ته وایي چې مؤمن بنده کله مرشي او قبر ته لاړ شي یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت الله د دنیا د ستریوال نه د دنیا د تکلیفونو دنیا ټول د zarar د ستریوال زیاده د دین وی لاړ شي د الله رحمت او کافر بنده چې د فاجر انسان دې دوه یو زده خبره کله کله وایم چې زمونږ چټي زه د مؤمنانو به کوم ځای قبر بوي ان شاء الله تعالی دنیا به زمونږ چټي زه نه وي په دې کې بیا یو کار کې چې هغه نه فارش به بل کې چې هغه نه فارش بل به یو کار کې به مصروف به ضرور چټي باندې نو په دې قبر کې دوه ملائکه الله را لېږي او حدیثو کې دایته منکر او نکیر ویل شوی دی دا به منکر نکیر نمونه دي او شکرین ډېر عجیب او ناشنا دي او سړی لرش او دا کینه په قبر کې او دا تپوست کوي درې تپوسونه د چانه کوي چې مر ربک او ما دینک او من نبیک د رب باره کې تپوس کوي د نبی او د دین باره کې تپوس کوي دا کله یو تپوس صرف کوي د باز خلکو نه چې ما تقول په هاذا الرجل الذي بعث فيكم محمد رسول الله باره کې سوي د نبی رسول باره کې احادیث کې ډېر زیات تپوس راغلي او کله څلور ته پوسه د بعضی مړی نه کوي چې دا مسلې دي چرته ذکر دي ناغوی قرات کتاب الله قران مې ویل او یو روایت د مسند الفردوس نه دا معلومی چې د پنځو خبره ته پوس کوي و من امام او امام دې څوک کم امام پسې تله نو مؤمن وای دا جواب ورکړي چې کتاب الله امام زما قران کنه زمونږ امام قران او هغه پسې تللی هغه ته امام ویل دی خدا عام حدیثو کې دا لفظ نشته دی موږ دا ایمان لرو هر مؤمن دا ایمان لري چې قبر کې سوال جواب شته قران کریم کې په ډېر آیتونو کې دا ذکر دی ثم رد الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين سورته انعام کې د دې قبر او د دې مرګ او د دې تذکرہ الله دغه آیتونو کې کړی دی چې دا ډېر تفصیل لري نشم ویل دی وخت الله فرمایي چې دا سره مرشد الله له ورشي چې مولا دې دایو چل تکل ورش الله په فیصله کې دا فیصله بس به چلی له الحکم فیصله صرف د الله دلته به نه د بچیانو فیصله شته نه ستاسو نه زما شریچا بس الله چې څه خوخه قبض راکړي هغه مالک له تلاش کې واره لې یره کې واره لې وس داغه خوخه ده وهو اسرع الحاسبین د الله ډیر جلد دی په حساب کوونکو کې اسرع الحاسبین کې دې ته اشاره شو چې مړ شوی او قبر لاندې د واره تاسو حساب کی دا د آخرت د حساب نه مخکې حساب ده دا بل قسم حساب د کتاب سره کی ستاد اعمال د وجنه یا سزا ده هغه در واره ولې چې دا ستاسو سزا شو ستاد بد عملونه د وجنه او یا دا حساب به د سوشي چې خپل سړی بدل راشي او پراخي به د قبر کې الله پیدا کی رڼا به کې پیدا کی نم کنو مت العروس د ناوی بشان او دشا الذي لا يوقظه الا حب اهله الیه چې الله به تعالی پاسي لکه ناوی چې څنګه خپل خاوند را پاسي دی باندې یقین ساتل دي د دې د وجه نه دا کم خلک چې هغه د قبر په باره کې شکونه کوي چې د قبر کې په راخي کم ځای کې راشي او د کرنا کم دا د ملایمه په کمه لار باندې ورنه وځي او دا خو تنگ زیره دا به څنګه پراخ شي او دا کومه را کولاو کبه دې کې من کڼکې ونه لیدلاو نه به جهنم کار کې ده نه به کې جنت او نه به کې لړم نه به کې مارو او دا علما هم دسه لګي دي چې دلته ماران دي لړمانان دي نو ډیر خلک د قبر د عذاب نشته منکر شي موږ یو ځما عزتمند او د مسلمانانو عقیده ده چې ایمان د قبر په خبرو باندې دا ایمان بالغیب دی ته وایي دا زمونږ سترګو سره تعلق نه لري دا د نظر سره تعلق لري دا به معنی دا چا ویلي د الله ویلي دا چا ویلي د رسول الله ویلي دا یې خبرې رښتې دي الله لیدون کې سميع بصیر دی به د نمبر نبی رسول الله دی امنګ لاندې یو کانای هغه چې موږ ته سوای موږ باغ مانو او قران او حدیث کې مثالونه موږ ته خود لري شي خو به مثال له یو سره دغه خوب کې ودر استغفار کې پروت دی هغه تکلیف دی یا پر حد دی به خو تا ته پته نه لګي هغه باندې تکلیف دی راحت دی خو کې پر د خنارې خيږي چرپاسي به وجه کده خو مې دا ماته دونه تکلیف خلق ولای اپریشان هیبت کی وی او یا چرپاسي خوشاله جره ډیر مزیدار خوب ملي ده همون ته بالکل احساس نه کیږي دا خوب نه کني نه دا به نه د مړی د قبر حالت ده مړی بس تخوا کې پروت دی پارام باندې پروت دی لیکن هغه سخت عذاب ده یا هغه د پر خوشاله نه دی نعمتونه دی والا بخاری کې راځي وي دا مړ چې په قبر دا کې واچول شي جنازه کې نو مړ وي خبرې کوي باب کلام المیت مړ خبرې کوي دا وایي چې مؤمن سره وي وا چې قدمونی قدمونی ما زر لګ بوزي دې مخبرې ده بل واد کې دا راغلي دي چې وای دا مړ وای چې ما ابتا ما تمشون به دا څونه په قرار مزل کوي تاسو مغرب د قبر د انت د خوشاله زیاده لکه سره چې باغ ته رواني د سیر زیاده رواني مرګري ته واجب لکه تادی کو زر را سیر لان تیر نش جلتی کې لګي وت دا خبرې کې او چې نه اهل انسان نه کارا هغه ته د مرګ په وخت پته ولګي نه به وای چې یا ویلها زه تبایم ان ته زبونه بیا ما چرته وځي تاسو ما کنده ته گزارې دا خو د عذاب زیاده مې وروي دشمن نه ملاس کې ورکوي وای دا خبره هر څوک اوري سوا د انسان د پیرینه دای نه اوري او د الله پیغمبر اوریدلی دی نو موږ ته ویلي دي نو ذات ایمان بالغیب سره تعلق لري دا مجازونه مجازونه دي کې نشته لګي خلکو په دین کې مجازونه دا شینه را داخل کړي دا حقیقت ده چې دا مړه خبرې کوي یو خلک یې आवाजونه اوري سوا د انسانانو پیرانو نه قرض دار چې په دې بسره ایمان لري چې دا خو حق دي دا شته دي دا واقعیت ده او داغه سره سره آثار من تخکار شوی دي موږ عام بندگانو ته داغه آثار کار شوی دي پر طریقې سره دغه عذابونه او نعمتونه موږ نه دي لیدلي لیکن آثار کار شوی دي ډیر نیکان خلک ای په قبرونو کې روز جوړ لاوي دي ډیر مده بعد عمر رضی الله عنه شل دیش کال روستا قبر کې راخاره شه ځکه مسجد نبوي خلکو جوړاو نه داغه خبره ښکارا شو روغه جوړه وا چا ویل دا خو پیغمبر خو به چرته لګه خپه شو ډیر سخت درمن شو عروه ابن زبیر ویل چې زه عمر پیژنم دا خپل ما ته معلومه ده عمر رضی الله عنه خپل روغه جوړ په نور بدن ښکارا سره خپل ښکارا شوی جابر ابن عبد الله رضی الله عنه چې خپل پلار شپږ مې چې پس راويسته د قبر نه ځکه د بل مړي سره شریک خاخو شپږ مې چې پس راويسته روغ جوړ بالکل عبد الله رضی الله عنه او بیا ته څلوي کاله بعد ته څلوي کاله په وحد په خوا کې یو لکه چا کنسته معاویه په زمانه کې نو به پکې دغه عبد الله رضی الله عنه راواته بالکل روج او صفا پروت او دا د مخکې زمانه کې لکه شان زمانه مخکې د جابر بن عبد الله رضی الله عنه او د حذیفه بن الیمان چې د عراق کې وفات شوی دی مداین علاقه کې هغه په قبرونو کې وروتل چې خوب کې لیدلی چې دی باندې سین ور روان دي دا قبرونه وبایسي بیا خلکو هغه راويستل او بل ځای ته نقل کړه او بالکل بدنونه روغ دولس کال دولس او دیار لس کال بعد د جابر رضی الله قبر او حذیفه ابن الیمن دا اوس نږدې زمانه کې تاریخ کې د لیکلي دا شی و چې دې شپې ته کال او یا کال کې تقریبا د دې واقع دونه ډېر هم نکی نو ګور دا نه کینی کاری مون تکار شوی دی کنه د شه د صحابه نور قبرونه امخ کې ورځو ګل ته وزیر باغ کې مړ را کار شو چا یو زمکه وکنهستله قبر د پاره بالکل اوار میدانو پای کې مړ وروته چې بالکل روح پروتو کپنې مروغه خوشبوئی ته تلله دا خلک ورانکاری دي نو خلک پسې ورل او خاور راوخه سره جيب کې شواله کور ته وړل چې دا خو بزرګ دي نو دا نه کې نه کني دا مونږ تخکار شوی دي د دې اسم علمي چې الله سبحانه و تعالی په دې قبر کې مؤمنان بندگان روغ ساتي او ایل نعمتونه یې ته خوشاله نه وي او قران او حدیث په دې خبر نه ډاګه ده دا څه د نور نه کان خلک ډیر زیات واقعات هغه موجود دي مقصد دا دی چې د قبر په احوالو بسړې یقین لري چې دا حق دی دا رښتینی دا د یې رزه هم ده د خوشاله هم ده قبر ته من وجه خپکیدل په کار دي من وجه خوشاله دل خفغان ته پدې دې کسړې ورشي او نه اهلي او نه کار باندې دې سن شي په سم جیل کې گیر نشي تبا به شي غرق بشي او که شرط سره مؤمن او ایمان په حالت کې لړ شي به د خوشاله زړه ټول پریشانان نه یری ختم شولې پریشانی نه ختم شولې ستړیواله د ختم شو تکلیفونه د ختم شو بس خوبونه دی وکړه او راحتونه دی او مزید او غخله نبی خوشحالي خوشحالي ده به نو د خوشحالي زه هم د قبر او د خفقان زه هم د روضه من ریاض الجنه ده یا حفرت من حفر النار ده دا غټه مسله ده د دې وجه نه صحابه کې عثمان رضی الله عنه قبر ولید جړل به ډیر شاوله دا اولی جنت جهنم یادې دونه نه جړې دونه نه جړې او قبر دې ډیر جړې وې دا اولی هغه فرمایل چې دا وجه ده چې دا اول منزل من منازل الاخره اولنې کور د اخرت ده فإن نجا منه کبند پدې کې نجات مند کی فما بعده ايسر من ورسته به ډیر اسانی ده او کله دین سره نجات مند نه کې ورسته به ډیر سختی ده او ما د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد اوریدل چې ما رأیت منظرا قط الا والقبر ابزع منه هر شکل چې ما لیدل کنه هیبتی شکل نو د قبر شکل پای کې ډېر زیات هیبتی دی که دنیا کې تا یو ازمری لیدلې کنه هغه عمل در باندې کړی یو پیری دی لیدلې یو عذاب دی یو تکلیف دا ټول تکلیفونه د قبر تکلیف څخه دی نو ځکه دا خبره جړی دا د قبر احوالم جړی او دا د سلف طریقه و چې قبر بدایي پر څخه عبرت ګرځي د مقبره به عبرت وا اوس دیو کې د لوب ځای جوړ شوی دی د بے حیاي او د ګناونو ځای جوړ شوی الله چې قبر چې کوم دین دا د عبرت ځای دی د عبرت چې انسان ورشي زړه نرم شي د سړي او جړا ول ورشي خپشي او لکه داسې اسمنګ دی د سلف ادا نه کړل چې څوک مقبره کې به خندل ایو څه به خبرې نه کوله ولکه دا سره د خبرو لایق نه دی چې د سره خبرې وکړي و د دین غټ چې مقرر کړی دا موږ چې ګورو دم د دې لپاره دی بل اوس ما سې دې خبره باندې سوچ کاوه دم د دې لپاره دی چې موږ دا مرګ په خپل سترګو وینو کدا مرګ موږ نه لیدلې چرته د مرګ نه خبر نه وي او د ادم اسلام د زمانه اندسې جون وی جون وی جون وی نو د بندگان د ازونه بدونه خرابېدل چې سم لیوان به جوړېدل دونه مفسدان به جوړېدل د لیوان نم زیات مفسدان شیطانان به جوړېدل دا خدای مګ دې شای لکشن را کنټرولې عام انسانان دې مګ را کنټرول کړي د قبر یری را کنټرول کړي کله قبر عذابونه نه مانی کنه دې مرګ نه یری یا سره مرګ دا مرګ خپل فزع او یاره دا یعنی یری دې را کنټرول کړي ډیر بندگان غرض دا خبره ایمان په سوال د ملکیانو په دې بسره ایمان راوړي په قبر کې دا اوږده احوال تر قیامت پورې دا موجود دی او دا شتا او سم په قبر کې عذابونه دی او په چا باندې نعمتونه خوشاله نه دي او قبر عذاب الله سبحانه وتعالى او هغه چاته اساني چې هغه د الله ذکر ډیر کوي او قبر ډیر یاد ده او تبارک الذی سورۃ ډیر وایي او دا میتیازو نه ځان ساتي غیبتونه د چا نه کوي چغلی ادا شي نه کې دې بدکاري ځان ساتي نو قبر کې ان شاء الله د شری د پرامن سوچې چغلی والا دي غیبت والا دي میتیز نه ځان نه بچ کی قبر نه یادې د الله ذکر کم دی یا نشته نو د دې انسانانو لپاره د قبر جلخانه ده او تکلیف زیاده نو ایمان بسره په دې باندې راوړي قبر خپل ځان بیل علم دی دا خپل تفصيلات دي چې سړي دل ډیر وخت ورکول هر وخت دې تذکرہ کوله دا پکار و چې هر وخت د قبر تذکرې کېدل او بار بار کېدل نه دا بخوي دونه د ژوند کولو لپاره د دین بعد بل شعبه د ایمان د شعبونه د ایمان د څنګهونه هغه د الله سبحانه و تعالی سره محبت ساتلی محبت الله عز وجل الله مینه دا د ایمان یو لوی شعبه ده بلکې بنیادی شعبه دام یو بنیادی شعبه ده د الله سره محبت ساتل کوم انسانان په سر کې چې د الله مینه نشتا دا مؤمنان نه دي او نه د الله بندگان دي مؤمن هم نه دي او د الله سبحانه وتعالى بنده هم نه دي ځکه بندگی څه توایي عبادت عبادت معنا دا المحبت والذلت یا الحب والذل محبت د خبر رب العالمین سره ساتل او غته ځان ذلیل کولا عبادت څه ته وایي تاسو به تعریف پوهیږئ کنه عبادت د الله څه ته وایي د الله د ذات سره مینه ساتل او ځان هغه ته ذلیل کولا ذلیل عاجزی تکبر دغه مخامخ نه کول المحبت والذلت وای نو کله چې زړی په زړی کې د الله مینه نشتا د الله بندگی سره ونه کړلا چې وی نه کړ د الله بنده نشسي په خراب بندگانو کې وی خدای الله صحیح بندگانو کې نه ده الله د ذات محبت او مؤمن دغه تواج دغه زړه بعد د الله د محبت نه ډکی والذین آمنو اشد حبا لله د دې آیت معنی تاسو د دې څه معنی ده ایمان والا هغه خلک دي چې سخت محبت والا دي د الله سره د الله سي جمله خبري نه ده بیان کړې چې مؤمن دي مؤمنان هغه کسان دي چې ډېر محبت لري دا موږ د جملې خبري په طریقه لولو په دې کې د نه پوهټ امر پروت دی موږ تاسو دا چې کته ځان ته مؤمن وې نو استاد رب د الله د محبت نه سم ډکی اشد ډیر محبت به دي د الله سره دي ته د الله په نسبت مؤمن ویل کی مؤمن چاته وای چې اشد حبا زړه کې به سخت محبت د خپل رب سره ډیر زیات محبت به بږي د هر چا د محبت نه به داغه محبت ډیر وي او دا زړه به ډکی د الله د مینې نه دي ته به مؤمن وایي کله چې اشد حبا تنه ډیر محبت د زړه کې نشتا نو معلومیږي دا چې ایمان نشته دی دنه ایمان نه دی موجود د ایمان هغه مهمه څنګه نه ده موجوده ونه د خراب شولا د ایمان ونه او که تاسو فکر ځان ته وکړئ او مونږ یې وکړو نو دی وخت کې د دې خبرې طلب غره په ډېرو کم خلکو کې دی د دې خبرې چې د الله محبت ته ځان رسول غني وکړي او اهل علم چې د دې متعلق بیان هم نه کوي او زما خپل تجربه دانه چې زه دا خبره کم ځای کې بیانوم نو خلک دې مسلې دونه اهمیت نه ور کوي د څه څوک دی خو ګوري څوک دی خو ګوري اخو دې خو دا ته ځکه کار کوي ته چې اسه مهمله خبره شروع شوله یو غیر ضروری خبره شروع مهملاتو ته دای مهملاتو کې شمارل ده او حل لا دې چې دا غایه ده د ټول عارفین د مؤمنانو دا د غیو انتها ده دې ته ځان ورسي دا ټول عمل چې کی د دې مقصد لپاره کې د الله مینې ته سره ورسي دا ضروري شی دی چې زړه د الله د محبت نه لګي والذین آمنوا اشد حبا لله دا یو ورځ شیخ صاحب لسته نماز دا تاسو وکړه چې د یاد کې الله دا فرمایلی دی چې مؤمن دې ته واجب الله سره ډېر مینه لري زموږ د ازونه کې وځي ډېر مینه نشته لکه څنګه چې په کار د ناغشای محبت خو نشته ناغزما د تسلی لپاره دا ویلې چې دې کې الله د اوچته مؤمنانو حال بیان کړی دی زمونږ چې گزاري والا محبت نو ان شاء الله تعالی وای کار کی نو داغه د تسلی لپاره دا خبره وکړه لیکن ظاهر د قران خدا دې چې مؤمن دې توای چې داغه ډیر محبت دی الله سره نو چې شد حبا نه نه به مؤمن نه د الله پیغمبر دا څه فرمایلی دي ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوه الايمان درې کارونه ځان کراو ولا د ایمان په خوند پوهیش د ایمان لذت ته ورسیږي ستاد وینه به تخپل خوان واخلي او بل څوک به امتوایي وجد بهن حلاوت الايمان د ایمان حلاوت ته ورسي اوله پکې دا خبره خو درې دا اي يكون الله ورسوله احب الي مما سواهما چې الله رسول سبا د د ډیر محبت د ټول مخلوقاتونو الله رسول دای مقابله کې به هیڅ څوک دونه چته نه لګل الله رسول بشان دایو سبب به حد محبت ډیر محبت به ټول مخلوق به لاندې ښکارې کی او الله او رسول محبت به دې اوچت ښکارې کی دې ته مؤمن وایي احب الله یو روایت کې دی الله سمینه وکي خلکو لما یغذکم من نعم نعمتونه باندې وخړل ټول نعمتونه چې پتاي دي د الله تعالی طرفه دي او مخکې وخت تاسو ته ما ویلو چې د الله د محبت د پیدا کېدو طریقه دا و چې دا غ نعمتونه په ځان وشماره نعمتونه رعایت کړي چې الله ما څه سونه نعمت کړې دي ګوره دا پیدایش یو نعمت دی زما پیدا کول او به انسان پیدا کول الله کولای شو چې ته غویا پیدا کړې خره پیدا کړې به په دې کې مسلمان پیدا کول الله کولای شو چې ته کافر پیدا کړې او مسلمانانو کې به ډېر قسمه قسمه کېدو ولا دي چې موحد پیدا کړل د کتاب او د سنت عظمت در نصیب کو په دې باندې بل خوشاله وکړه به چې سره علم تکې نه طلب د علم تکې نه قران او حدیث سره تعلق پیدا شي دله فارغ ته سجدي پکاره چې الله په دې بندگانو کې تمام منتخب کړو چې خپل دین ته کېنه و د علم والو سره څنګه تعلق شو د قران د حدیث سره څنګه تعلق شو دا څونه لوی نعمت او دا چې بدني نعمتونه یادواو مالی یادواو قسمه قسم نعمت په موږ تاسو ټول باندې و ما بكم من نعمه فمن الله نو دې سم محبت پیدا کی د الله په جمال کې سوچ کول داغه اسماء حسنا لستل داغه قران ویل دې صد الله مینه پیدا کی او دا څنګه اسباب مو چې خپل ځای کې هغه بیان شوی دی د الله د ذات سره ډیر محبت ساتل به حدا د ایمان یو ضروري شعبه ده د سدونې دې شعبې نورې هغه د دې الحب فی الله دا یو لسمه شعبه ده دیم البغض فی الله الله د پاره لسمه ده الحب فی الله مطلب دا دی د عام مؤمنانو سره به مين لري چا کې چې ایمان ډېر دی دا سره به ډېر محبت ساتي چا کې چې نسبتا کم دی کم به ساتي او چا کې چې نشته دی او پیسه په جور په کې ډېر دی ای سره به بغض ساتي بد به غني هر څو چې ده کاینه من کان بد به غني کپلار دې دم بد به غني د الله دشمن به غني کورور دې دم بد به غني خزه دې د بچي هر څو چې ده ای ته بد ګوري هغه بس تبوغ یو سره ځکه ستاسو الله دوست نه دی او عام مؤمنان چې دي چې هغه څو دي که تور دي که سپین عرب دي که عجم هر جیب والا چې دي هر تنظیم والا چې دي خو چې مؤمن دی ایمان پکې دی عقیده صحیح ده د کتاب او سنت مطابق د سر بمینه لري محبت المؤمنین دا فرض دی دا د ایمان شعبه ده زمونږ استاد د یو بل سره محبت څه شری دا فرض دی فرض ده دا خبره یاد کړئ دا زمونږ د ایمان شعبه ده که زه تاسو سره مینه چرته لرم ما کې د ایمان څنګه شته او که تاسو محبت نه ساتم ما کې د ایمان شعبه نشته که تاسو ما سمې نه لري د بل مرګي سره نه لري او د بل سره نه لري چا کې چې دین هغه ښکار معلوم دی نو د خلکو سره محبت نه ساتي به د ایمان شعبه درکې نشته د خپل مابین کې محبت د مؤمنانو د موحدینو د اهل السنه والجماعه د اهل الحديث خپل مابین کې مینه محبت دی او بل ساتل فرض دی فرض د ایمان ضروري شعبه ده او که تاسو فکر وکړئ شیطان د دې لپاره کوشش کوي کې نه کوي چې د دې موحدین او د مؤمنانو یو بل سورانه کی دشمنی پیدا شي یو بل تحقیر وکي سپکواله وکي یو بل ته بد نظر باندې وګوري دا شي کوي شیطان دا د ایمان د خسته څنګه زمنګ نه وباسي او دا خسته شعبه چې د زمنګ د بدن نه لري کوي الله د پر محبت ساتل مدارند الله د پر بغض دم قران حدیث په ډیر آیتونو کې د الله فرمایي یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه که څوک مرتد شي الله بده څه کله راوړي فسوف یات الله بقوم یحبهم ويحبونه الله سبحانه مينوي ذلتنا علی المؤمنین ایمان والا اوس نرم محبت والا عزتنا علی الکافرین د الله د دشمنانو باندې سخ اشداء علی الكفار رحماء بینهم کافر سره سخ خپل ما بین کې رحم والا دا د ایمان شعبې دي چې قران کې الله ذکر کړی او حدیث چې ما شروع کړی هغه کې هم دی چې درې کارونه چا کې راځي نو وجد بهن حلاوت الایمان دیم کار به کې دا خبره ده او اي يحب العبد لا يحبه الا لله د یو بند سره مینه صرف د الله لپاره کول الکه د کې دین دی د کې تقوا ده د سره علم دی دا د دین کار کې دا مجاهد دی د کې داسې پر دی دا دی د دې لپاره سره مینه ساتل دا تک ایمان دی ځکه سره محبت ساتي څوک چې د علماو سره د مینه لري کنه عالمانو سره مینه لري دا د کې ایمان وي او څوک چې د علماو بدی بیان لري دا برسته بل شعبه کې راشي دا یو بدی چې څوک بیان دي کې ایمان نه دا بې ایمان خلک ان يحب العبد لا يحب الا الله الا لله وان يكره يعود في الكفر کفر او کافرن داسې بد ګڼل لکه اور بد ګڼل چې دا سره بد وګڼي نه دا دلیل دی چې تا کې ایمان نه يهود به بد ګڼي نصارا مشرکین او اندوان او دا ټول کفار چې دا بد ګڼي که سړي پلاری هم سره به بد ګڼي دا بد ګڼل تقاضا ده چې بي ظاهري به کې جدا کیږي به او د الله د حکم رعایت به پرې باب کې کې د سننه چې زما د یوسف چرته مینه پیدا نشي موالات او دوستۍ کرانه شم د دې خاص لحاظ به سره ساتي کني ایمان د دې خبر باندې نه ډیر نپلونه باقی لګي وي تسبیح باندې لګي زر تسبیحات به دورځي وي تهجد بم کې استاد رکی به د کافرو سبب غزنی د ایسه باور راوړي کینه پاسيږي و ایسته به کافره په دې نپلونه باندې سره به نه مسلمانېږي کله چې زړه کې د سړي بغض د کافر سره نه وي دشمنی سره نه عداوت نه وي نو دا ضروري خبره ده چې حب فی الله البغض فی الله د الله لپاره محبت ساتل د الله لپاره بغض دا د ایمان دولسمه شعبه ده نو دا ځان کې پیدا کول ضروري دي د دین بعد دا د الله متعلق ایمانیات اوس د نبی رسول متعلق څلور ایمانیات لن لن یو دا ده یو خو نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل کنه خو مخکې تیر شو نو د الله سم شعبه غدا ده چې تعظیم النبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم تعظیم کول او توقیره او دغه توقیر او عزت کول او دارنګه والصلاه علیه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل درود د صلات علی نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ ویو دا د ایمان شعبه ده د ایمان نخ ده د ایمان څنګه ده او بل ومحبته او د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه ساتله او اتباع سنته او دغه د سنت طریقو تابعداري کوله دا څلور مستقلی شعبې دي پنځه شوري اصل کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لرل د مخ کې تیر شو داغه تعظیم کول نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتل در مخ کې کا رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویل او داغه د سنت تابعداري کوله دا چې په چا کې موجودي په اعلی پیمانه باندې چت مؤمن دی که چا کې ادنا نه ادنا دی او که پکې نه مسلمان نه دی لیکن په دې کې به تفاوت شته په دې شعبو کې لکه د دې بعض دلایل مختصرا دا په بل بیان کې ان شاء الله تعالی ذکر کوم الله سبحانه و تعالی دې په دې شعبو باندې موږ تاسو باندې قدرمن اوریدونکو د دین علاوه